دون الاخر اب بل بل د خوښ نه ده او د دې په تدریس باندې تدریس نه ده کړی چې هغه چا تاریخ ته مشر امام ته وایي چې امام شریف دی چې نه د تاجورت نشي کولای چې د دې باندې غلط هغه نفس انسان یا هغه ورنه چې مراد دي ولی ځکه انسان او بدن تر ایغه پورې کار کوي چې هغه نفس انسانیت یې ترجمه تعلق دی او چې نفس انسانیت تعلق نه یا بندا مخاطب ګرځي او دوی چا مخاطب کړي نه دي وأن يريد أن نكون إنسانية اجتهاد أعماله تكش أعماله دار مدار تجري لك وی دی باندې هیڅ چیرته دلالت نشته نه لغتان او نه اصطلاحات هیڅ چا د معرفت معنا داسې نه ده کړې بلکې ټول معرفت معنا صرف چې دی ادراک یې باندې را دا حتمین وی مشنی د ځان نه پدې جلا زیات کړی ځان نه جلا وذهب في قولها وذهب في قوله ما لها وما عليها بیا ذهاب کړی دا په دې ما لها ما عليها تشریح مصنف الى ما يقال دې خبره ته چې ویل کی ان الله للانتفاع جلام انتفاع لپاره وعلى التضرر او على ذلك